قد عزمنا قد عزمنا للمعالي ومضينا د تربیت لړۍ اسلامي عسکر به جهاد کوي د کفارو سره د اعلا د کلمت الله دپاره دویم دوی به جهاد کوي د قانون اسلامي د تنفیذ دپاره دریم به د هغه چا سره جنګ کوي چې څوک د الله شریعت ته غاړه نه ږدي څلورم به د هغه چا سره جنګ کوي چې شرعي امام نه مني پنځم هغه کسان به وژني چې هغه مفسدین دي په ځمکه کې په طای طریق دي د هغوی سره به جنګ کوي شپږم هغه کسان به وژني چې دوه طایفې جنګ شوي دي یو په بل باندې زیاتی کوي نو صلح به راولي اووم هغه زندیقان فاسقان علمانین او تنظیمونو والا چې هغه کفار دي د یهودو نصاراو غلامان دي دا ټول واجب القتل دي دا د پرېښو نه دي هغه ضوابط چې په هغې باندې اسلامي عسکر باید عمل وکړي هغه دا دي دوی به هر هغه عمل نه کوي چې په هغې کې مصلحت د اسلام نه وي دارنګه اسلامي عسکر به په شریعت اسلامي باندې پوره پابند وي په هره وړه او غټه خبره کی دریم اسلامی عسکر به د ټولو اسلامی ملکونو ښارونه لکه د یو ښار ګڼی که په مشرق کی په اسلامی حکومت باندی چا حمله وکړه نو په مغرب کی په مسلمانانو باندی د هغی دفاع فرض ده. ای مجاهدینو تاسو چې دا خړ پړ ژوند کوئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دوړي او د جهنم لوګي به په یو زړه کې چرته راجم نشي خلکو سره محبت وکړئ خپل اخلاص وتوخوي چې خلکو مونږ تاسو نه سنغواړو موږ د الله دین او د الله شریعت نافذول غواړو اے مجاهد ځان وپېژنه ته د الله تعالی د دین ګټلو اوچتولو او یو نړیوال اسلامي خلافت قایمولو لپاره راپاڅېدلی ستا لاره سپېڅلې او مرام دې ډېر اوچت دی د خلافت مجاهدینو لپاره ځانګړي ښوونیزه روزنیزه او تربیتي خپرونه آثار په دې کې اته څلوېښت آثار د صحابه او د تابعینو راغلي دي. اتباع څه ته ویلی شي؟ امام احمد رحمه الله فرمایي، هو ان یتبع الرجل ما جاء عن النبي صلی الله علیه وسلم وعن اصحابه ثم هو من بعد فی التابعین مخیر. اتباع دې ته ویلی شي چې یو سړی تابعداري وکړي د هغه څه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه کرامو نه راغلي وي، بیا په تابعینو کې بیا دی د اختیار والا دی چې چا خبره د قرآن او سنت سره موافق وه نو هغه به مني او که نه هغه به نه مني. امام ابن عبدالبر بیا لیکي، الاتباع ما ثبتت علیه الحجة وهو اتباع کل کل من اوجب علیک الدلیل اتباع قوله فالرسول هو المثل الاعلی فی اتباع ما امر به. اتباع هر هغه شی دی چې په هغې سره ثابت وي په هغې باندې دلیل او دا اتباع د هر هغه څه چې تا باندې دلیل واجب کړي وي د هغه قول والله غفور رحیم الله بخښنه کوونکی او مهربان دی ددې وجه نه په دې آیات باندې دوستانو نوم اېښودل شوی دی دا آیات آیت المحبت ابو سلیمان الداراني لیکي لما ادعت القلوب محبت الله عز وجل انزل الله هذه الآیه محنتا هر کله چې بعضو خلکو دعوه وکړه د محبت د الله نو الله دا آیات نازل کړ د وجه د امتحان د دوی نه چې د دې زړونو امتحان یې وکړي چې آیا دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیا تابعداري کوي که نه، نو د الله په مینه او محبت کې به بیا دوی رښتیني وي. امام طبري لیکلي دي، قل یا محمد لوفد نصاری نجران ان کنتم تزعمون انکم تحبون الله فحققوا قولکم الذی تقولونه ان کنتم صادقین باتباعکم ایایا فانکم تعلمون انی رسول الله الیکم، ورته ووایه پیغمبره! وفد د نصاراو د نجران ته، که تاسې ګمان کوئ چې تاسو د الله سره مینه لرئ، نو تاسو هغه څه متحقق او ثابت کړئ چې تاسو یې وایئ، که چېرته رښتیني یاستئ، خو هغه څه شی دی، هغه زما تابعداري ده، په دې باندې چې تاسو به پوه شئ، په دې باندې چې زه د الله رسول یم تاسو ته رالېږل شوی، لکه څرنګه چې عیسی علیه السلام رسول و هغه چا ته چې الله رالېږلی و. بعضو بیا د اتباع مانا کړې ده محبت، بالاتباع والطاعت. محبت په تابعدارۍ سره او په طاعت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري به کوې په مینې سره او د هغه اطاعت به کوې من جانب العباد دا د طرفه د بندګانو نه دی ومحبت الله لعباده بانعامه علیهم بالغفران او بیا د الله محبت بندګانو دپاره په انعام کولو سره په دې بندګانو باندې دی په بخښنې سره چې الله به دې بندګانو ته بخښنه وکړي نو امام طبری به لیکي چې ومحبت الله للعباد انعامه علیهم بالوفا دارنګه محبت العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه امرهما ومحبت الله للعباد انعامه عليهم بالغفران محبت د بنده الله او رسول لره د هغې طاعت کولي دواړو چې د الله او د رسول اطاعت وکړي د هغوی اتباع وکړي او د الله مینه محبت به بندګانو دپاره دا دی چې په دوی باندې به انعامات کوي او دارنګې بخښنه به ورته کوي د ګناهونو سهل بن عبدالله تستري ليکي چې علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي صلی الله علیه وسلم، علامه د محبت د الله د الله د کلام سره مينه کول دي، په عمل کولو سره داسې نه چې تلاوت يې کوې لکه د طوطي چغېږي، بلکې د هغې تابعداري به هم کوې، د هغې حلال به حلال ګڼې، د هغې حرام به حرام ګڼې، د هغې اوامر به منې او نواهیو نه به ځان ساتې. نو سهل بن عبدالله ليکي. چې علامه د محبت د الله چې د هغه د قرآن سره مینه ده وعلامة حب القرآن حب النبي علامه د محبت د قرآن بیا د محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه ده وعلامة حب النبي صلی الله علیه وسلم حب السنة علامه د نبی علیه الصلاة والسلام د محبت بیا سره د هغه د سنتو سره مینه محبت کول دي وعلامة ذلک کله حب الاخرة د دې ټولو علامه بیا څه شی دی بیا د آخرت سره مینه ده دې آیات کې علما لیکي وعلامة ذلک کله حب الاخره، چې د اخرت سره مینه پیدا کړي. نو دا آیات په هر هغه چا باندې حاکم دی چې څوک دعوه د محبت د الله کوي او دی په طریقه محمدي باندې نه وي، رسول الله اسلم طریقه باندې نه وي، د هغه په طریقه باندې نکاح نه کوي، د هغه په طریقه باندې واده نه کوي، د هغه په طریقه باندې مړی نه ښخوي، د هغه په طریقه باندې لباس نه اغوندي، د هغه په طریقه باندې خبرې نه کوي، د هغه په طریقه او په نقش قدم باندې نه ځي او بیا ته دا دعوه کوې چې زما د رسول الله سره مینه ده. بلکه دی دروغجن دی په نفس الامر کی تر څو پوری چه دی د شرع محمدی تابع نشی او د نبی علیه الصلوة والسلام د دین په ټولو اقوالو او افعالو کی د رسول الله صم تابعدار ونه ګرځی یحببکم الله امام ابن قیم رحمه الله لیکی یحببکم الله اشاره ده دی ته چه دلیل د محبت او ثمره د هغی او فایده د هغی هغه دا ده چه تاسو سره به الله مینه وکی او علامه د تابعداری د رسول او علامه د اتباع د هغه د دې ټولو ثمره او غایه او غرض څه شی شو؟ د الله محبت شو تاسو سره. بیا وایي، فاذا لم تحصل المتابعة فلیست المحبة بحاصلة، کله چې ګوره متابعت د رسول الله حاصل نه شي نو محبت د الله تاسو ته نه شي حاصلېدلی. د دې وجې نه بیا وایو، لا تنال محبة الله عز وجل الا باتباع الحبیب صلی الله علیه وسلم، نه حاصلېږي د الله محبت مګر په تابعدارۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. خلاصه دا شوه دوستانو چي اتباع دا علامه ده په صدق د بنده باندي په محبت د الله کي او ثمره د دې تابعدارۍ بيا محبت د الله عزوجل او د هغه بخښنه ده اتباع په قرآن کي بعضي اتباع مامور ده او بعضي منهي ده کوم ځای کي چي قرآن امر کړی نو په هغي امر باندي به عمل کوي هغه به مني او بعضي کي منع کړې ده هغه به نه کوي نو د هغې نه کول بيا تابعداري ده منهي عنه چي شي د هغه اتباع د خپل خواهش د شيطان او د ګمان او د کفارو یا نور داسې د فساق او د فجار او د هغوی تابعدارۍ نه به ځان ساتي هر چې مامور به تابعداري ده نو په هغې کې ډېر صورتونه یې دوستانو یو اتباع رسول الله د پیغمبرانو تابعداري بله د وحې تابعداري د شریعت محمدي تابعداري د نیکو خلکو تابعداري د مؤمنانو او د قرآن او د حدیث د لاندې نو د دې وجې نه دوستانو الله سبحانه وتعالی موږ ته ځای په ځای په تابعدارۍ باندې امر کړی د نبي علیه السلام باندې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ. حدیث کې راځي، عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې ده ته بعضې اهل کتابو نه یوه نسخه د تورات رسېدلې وه، نو ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې تلاوت کړه هغه نسخه د تورات، فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوسه شو فقال ویې ویل، امتهوکون فیها یا ابن الخطاب، یعنې تاسو. اوس هم لا حیران یاستئ په دې دین کې یئ د خطاب زویه الله. د تورات نسخه لولي عمر فاروق رضی الله عنه په نبي علیه الصلوة والسلام باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک تغیر کیږي غوسه کیږي څه ورته وایي امتهوکون فیها یا ابن الخطاب تاسو اوس هم حیران یاستئ په دې شریعت کې والذي نفسي بيده قسم په هغه ذات چې لا چې نفس زما د هغه په لاس کې ده لقد جئتکم بها بيضاء نقیه خامخا په تحقیق زه راغلی یم تاسو ته په دې شریعت باندې داسې شریعت چې تک سپین دی او بل صفا دی بلکل صفا لا تسألوهم عن شیء فیخبروکم بحق فتکذبو به. تاسو دې اهل کتابو نه د هیڅ شي سوال نه کوئ مګر هغوی به تاسو ته خبر درکوي په یوه حق خبرې سره نو تاسو به په هغې باندې بیا دروغجن شئ. هغې باندې به دروغ وویوئ نو دا هم ونه کوي او بباطل یا به تاسو ته یوه باطله خبره وکړي فتصدقو به. تاسو به د هغې تصدیق وکړئ، نو داسې مه کوئ. لکه بل حدیث کې راځي چې مو ته دروغ ووایئ او مو ته رښتیا ووایئ، داسې یې پرېږدئ. بیا وایي، والذي نفسي بیده، قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په لاس کې دی، لو ان موسی کان حیا، که موسی علیه الصلوة والسلام ژوندی وای، ما وسعه الا ان یتبعنی، که موسی علیه السلام ژوندی وای مګر زما تابعداري به یې کولای ضرور به ضرور. دوستانو دې حدیث. مطلب څه شو؟ وخت کې چې موسی علیه الصلوة والسلام اوس ژوندی وی او د رسول الله صلعم په تابعدارۍ باندې مکلف و نو بل صحابي، تابعي، تبع تابعي یا امام د یو ائمه وو رحمهم الله جمیعا که د دوی نه څوک وی نو دوی ټول به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار وی وجه دا وه چې تابعداري د رسول الله صلعم موږ به او تاسو باندې فرض ده بل حدیث کې راځي جابر بن عبدالله فرمایي ملائک نبی علیه الصلوة والسلام ته راغلي چې دی وده و، بعضو وویل دی وده دی او بعضو وویل چې نه سترګې ودې دي لیکن زړۀ یې یخ دی، ستاسو دې ملګري یو مثال دی. نو هغوی وویل فضربو له مثلا نو ده دپاره یو مثال بیان کړئ، بیا بعضو وویل چې دی وده دی او بعضو وویل چې نه سترګې یې ودې دي لیکن زړۀ یې یخ دی او دا واقعي خبره ده چې د پیغمبر زړه نه وده کیږي، فقالو دې ملائکو وویل مثله کمثل رجل بنی دارا. مثال د دې پېغمبر داسې مثال دی لکه یو سړی کور جوړ کړي، وجعل فیها مأدبة، په هغې کې مېلمستیا جوړه کړي، ډوډۍ وکړي، وبعث داعیا، یو بلونکی ولېږي چې هلکه فلاني ډوډۍ کړې ده او راشئ د دعوت له راشئ، فمن اجاب الداعی دخل الدار وأکل من المأدبة، نو څوک چې د دې داعي خبره ومني، دا دعوت قبول کړي نو دې کور ته به داخل شي او دغه ډوډۍ نه به خوراک وکړي ومن لم یجب بالداعی لم یدخل الدار څوک چې داخل نه شي دغه کور ته او د دغه داعي خبره ونه مني دعوت قبول نه کړي ولم یأکل من المأدبة او د دغه مېلمستیا نه ډوډۍ ونه خوري فقالو دې ملایکو یو بل ته وویل اولوها له یفقهها د دې دپاره تاسو د دې تاویل وکړئ چې دی پوه شي پې فقال بعضهم نو بعضو ویل چې انه نایم دی خوده دی بعضو ویل چې نه ان العین نایمه والقلب یقظان سترګې ګوره اوده ده لیکن زړه یخ دی فقالو ملائکو ویل اوس تاویل کوي د دې فدار الجنه کور چې دی دا یو جنت دی والداعي محمد صلی الله علیه وسلم داعي چې دی هغه رسول الله وسلم دی ده خلک دعوت کړي چې راشي راشي دې جنت ته ګوره زما تابعداري وکړئ، د الله اوامر او نواهي ومنئ، زما اطاعت وکړئ، نو دې کور ته به راداخل شئ، ومن اطاع محمدا صلی الله علیه وسلم فقد اطاع الله، چا چې د نبي علیه الصلوة والسلام تابعداري وکړه نو ده د الله اطاعت وکړ، ومن عصی محمدا، چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرماني وکړه، فقد عصی الله، نو ده د الله نافرماني وکړه. ومحمد فرق بین الناس، بل روایت کې ومحمد فرق بین الناس، رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا جدا کوونکی د خلکو په منځ کې یا رسول الله اسلم جداوالی دی د خلکو په منځ کې دا حدیث امام بخاري راوړی دی اووه زره دوه سوه یو اتیا نمبر حدیث دی نو حدیث دلیل دی په دې باندې چې د رسول الله اسلم تابعداري سبب دی د دخول د جنت او دارنګې څوک چې د هغه نافرماني وکړي لکه د الله نافرماني چې وکړه بل د حدیث نه زبردسته مسله دا لاسته راغله چې نبی علیه السلام د خلکو په منځ کې فرق کوونکی دی جدا کوونکی دی پلار د زوی نه بیلی زوی د پلار نه بیلی اوس هم خلک وایی کنه یاره چی دا وابیان رالو نو خلک کورونو کی تفرقه پیدا کړه هلکه زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم هم فرق بین الناس د خلکو منځ کی جداوالی راوستی او عقیده خامخا به بیلیږي داسې نه کیږي چې ته بس هم د کافرو سره موالات او هم د مؤمنانو سره موالات دواړه نه کیږي و محمد فرق بین الناس نبی علیه السلام فرق کوونکی دی فرق راوستونکی د میند خلکو کې خلق یې سره جدا کړو. بل حدیث د ابو هریره کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، کل امتی یدخلون الجنة، ټول امت به زما امت جنت ته به داخلیږي الا من ابا مګر هغه چا چې څه یې وکړو؟ هغه انکار وکړو، قالو یا رسول الله، صحابه تپوس کوي د الله رسوله ومن یأبی څوک به انکار کوي؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي، من اطاعنی دخل الجنة، چا چې زما تابعداري وکړه نو هغه څه وکړو؟ جنت ته به داخل شي، ومن عصاني فقد ابا، چا چې زما نافرماني وکړه نو هغه څه وکړ؟ هغه انکار وکړ. ومن عصاني فقد ابا، چا چې زما نافرماني وکړه ګویا کې ده انکار وکړ. دا حدیث هم دلیل دی په دې باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري سبب د دخول د جنت دی، وروسته به موږ ذکر کړو ان شاء الله. بل حدیث کې راځي دوستانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، والذي نفسي بيده لتصبن عليکم الدنيا صبا حتي لا يزيغ قلب احدکم ازاغة الاهي وايم الله لقد ترکتکم علي مثل البيضاء قسم په الله چې ما تاسو پريښي ياستئ په يو سپين دين باندې ليلها ونهارها سواء چې ورځ او شپه برابر دي الله ابو درداء فرمايي صدق والله رښتيا رسول الله صلي الله عليه وسلم وايي قسم په الله باندې ترکنا والله رسول الله صلي الله عليه وسلم مونږ پريښي قسم په الله علي مثل البيضاء په مثل د داسې دين باندې ليلها و نهارها سواء چې شپه او ورځ د هغې يو برابر دي غرض مې دې کې دوستانو چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسې په داسې دین باندې پریښي د نبی علیه صلات وسلام داسې دین دی چې هغې شپه لکه د ورځې ده داسې سپینه او روښانه د هرې مسلې وضاحت پکې دی د دې وجې نه ابوهریره فرمایي حدیث کې راځي دعوني ما ترکتکم ما پرېږدئ هغه څه چې ما تاسو ته درکړي فانما اهلک من کان قبلکم سؤالهم واختلافهم علی انبیائهم هغه کسان تاسو نه مخکې چې کوم دي هغه په دې باندې هلاک شوي دي چې خپلو انبیاوو سره اختلاف وکړ او دارنګې سوالونه یې ترې بې ځایه کول فاذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه چې ما د یو شي نه منع کړئ نو د هغې نه بیا اجتناب کوئ منع شی واذا امرتکم بشیء کله چې تاسو ته زه د یو شي امر کوم فاتو منه ما استطعتم نو په هغې راتګ کوئ په هغې باندې عمل کوئ څومره چې ستاسو وس وشي د دې وجې نه دوستانو زموږ او ستاسې په دين کې رأی نه چلېږي، علي رضی الله عنه فرمايي، لو کان الدين بالرأي، که دا دين په خپل رأی او خوښه باندې وای، لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلاه، نو د موزې لاندې ډډه به زياته غوره وای په مسح کولو باندې د بره ځای نه. بيا وايي، وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه، ځکه ما رسول الله ليدلی دی، صلی الله عليه وسلم، چې هغه په ظاهر د موزې باندې څه کوو؟ مسح کوله. مطلب دا دی چې د موزې لاندې ډډه ناولي کېږي، په کار دا ده، چې په لاندې ډډه باندې څشی وشي، مسح وشي، ليکن رسول الله مې ليدلی دی، دا ليدل د هغه تابعداري ده، د هغه د تابعدارۍ د وجې نه موږ او تاسې مسح په بره حصه د موزې باندې کوو. د دې وجې نه دوستانو په دين کې به رای نه چلی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري په موږ او تاسې باندې فرض ده. د دې وجې نه حديث کې راځي، ابن عمر رضی الله عنه فرمايي، نبي علیه الصلوة والسلام د سرو زرو يوه ګوته په لاس کړه، نو خلکو هم، صحابه کرامو هم هغه شانې ګوتې په لاس کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، انی اتخذت خاتما من ذهب، ما خو دا ګوته د سرو زرو په لاس کړې ده، فنبذه ایست یې وغورځول، وقال ویې ویل، انی لن البسه ابدا، زه به یې هرګز، هېڅکله به یې زه په ګوته نه کړم، فنبذ الناس خواتیمهم، نو ټولو صحابه کرامو دا ګوتې وغورځولې، بخاري کې حدیث دی، اووه زره دوه سوه اته نوي نمبر حدیث، دې ته وایي تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو شي امر وکړي، پکار دا ده چې موږ هغه ومنو. بل حدیث کې راځي دوستانو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي هر کله چې رسول الله صلی وفات شو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه نه وروسته خلیفه شو او بعضې عرب مرتد شو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره د جهاد اعلان وکړو مانعین زکات هم پکې وو زکات یې نه ورکو منکر نه وو کلمې ویلې منځونه هم کول روژې هم نیولې خو ابوبکر ته یې ویلې چې تا ته خو ځکه نه درکوو چې الله رسول الله ته ویلي چې خذ من اموالهم صدقه ای پیغمبره ته ترې صدقه اخله تاویل یې کو لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره بیا اعلان د جهاد وکړ نو عمر فاروق رضی الله عنه ابوبکر ته وویل کیف تقاتل الناس ته څنګه د خلکو سره جنګ کوې وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او په تحقیق رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله ما ته امر شوی دی په دې باندې چې زه د خلکو سره جنګ وکړم تر څو چې دوی لا اله الا الله ووایي فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه چا چې لا اله الا الله ویل نو موږ نه مال او نفس بد شو مګر په حق د هغې سره په حق د دغې لا اله الا الله سره بیا بچ نه دی که د لا اله الا الله حق وو چې دغه کس قتل کړي بیا به وژنو لکه نواقص د ایمان کې ثابت شو یا مرتد شو او دارنګې یا یې زنا کړې وه پس د واده نه او یا یې قتل کړی نو دا حق د دې کلمې دی چې بیا به دغه کس پرې وژني وحسابه علی الله او نور حساب یې په الله باندې دی فقال به ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل والله قسم په الله لو قاتلن من فرق بین الصلاه والزکات قسم په الله چې دا کسان سره زه جنګ کوم چې څوک د لمونځ او د زکات منځ کي فرق ځکه زکات حق د مال دی والله لو منعوني عقالا قسم په الله که د مانه دي خلکو د اوښي یو بچی یا د اوښي هغه پړی رانه منې کو کانو یؤدونه الی رسول الله سلم چي هغوی ادا کو رسول الله سلم ته لقاتلتم علی منعه نو زه به د دې خلکو سره د هغې په منع باندي جنګ کوم فقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه ویلې فوالله قسم په الله ما هو الا ان رأيت الله عز وجل قد شرح صدر بکر لقتال الله مې ولید چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سینه یې قتال ته خلاصه کړه فعرفت انه الحق ما دا وپېژنده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په حق باندې دی دې ته وایي تابعداري د پیغمبر ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا پته وه چې رسول الله اسلم به څه کول د هغه چا سره به یې جنګ کوو چې هغې به یو حکم د شریعت نه منلو د دې وجې نه ابوبکر صدیق په هماغې باندې راتګ وکړو احادیث په دې باره کې ډېر زیات دي دوستانو عمر فاروق رضی الله عنه تاسو ته به دا واقع معلومه وي حجر اسود ته راغی فقبله هغه حجر اسود یې ښکل کړ فقال وی ویل انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع زه ښه پوهېږم چې ته کاڼی یې لیکن نه ضرر رسولی شي او نه نفع خو ګوره ولولا انی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یقبلک ما قبلتک که ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ویلی دی چې ته ښکل کړی نه وی نو ما ته نه وی ښکل کړی مطلب دا دی چې ته ښکل کړی نو ځکه ما ښکل کړ د رسول الله د تابعدارۍ په اساس باندې ورته ته خو کاڼی ځکه ته د نه د نفع او نه د نقصان مالک یې حذیفه رضی الله عنه فرمایي یا معاشر القراء ای علماو ای ټولې د علماو تاسو په دې دین باندې کلک شئ استقیمو فإن أخذتم يمينا وشمالا ګوره که چپ او ښي طرف ته کاږه شو بین لقد ضلتم ضلالا بعیدا تاسو به ګمراه شئ په ګمراهۍ لرې باندې الله په دې دین باندې کلک شئ کلک ابی ابن کعب وصیت کوي یو سړي ته څه ورته وایي اتخذ کتاب الله اماما د الله کتاب امام وګرځوه ورد به قاضیا و حکما الله په دې باندې راضي شي چې دا کتاب د الله فیصله کوونکی دی او حاکم دی فانه الذي استخلف فيكم رسول الله شفيع مطاع دا تاسو کې رسول الله اسلام پریښی دی چې دا شفاعت کوونکی دی او د ده تابعداري به کیدی شي الله وشاهد او دی ګواه کوونکی دی او دا کتاب و حکم ما بینکم دا یو فیصله کوونکی دی ستاسو په منځ کې و خبرکم و خبر ما بعدکم دا تاسو ته خبرونه راوړي او دارنګه خبرې د هغه چا چې هغه تاسو نه وروسته دي او که مخکې دي د دې وجې نه حسن بصري رحمه الله فرمايي السنه والذي لا اله الا هو بين الغال والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فان اهل السنه كانوا اقل الناس فيما مضى وهم اقل الناس فيما بقي وای د سنت مثال قسم په هغه ذات چې بل حقدار د بندګۍ نشته د سنتو تابعدارۍ کې به داسې وي چې بعضې خلق به تابعداري نه کوي بعضې به یې کوي بعضې به پکې زیاتی کوي نو صبر کوئ په هغې باندې ځکه اهل سنت ډېر کم خلق دي ستاسو نه چې مخکې تېر شوي دي او وروسته چې کوم راځي هغوی به هم ډېر کم وي حدیث کې راځي یو سړی رسول الله سلام ته راغی وایي د الله رسوله زه تا سره محبت لرم نو رسول الله سلام ورته وایي او په مصیبتونو او په امتحاناتو باندې دومره ځان کلک کړه لکه څرنګه چې د بره نه یو غټ سیلاب را روان وي تا ته به دا فتنې او دا امتحانات به دومره را روان وي لکه یو سیلاب عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات هغه څوک چې اقتدا کوونکی وي ستاسو نه نو د هغه چا پسې اقتدا وکړئ چې هغه وفات شوی دی ان الحی لا تؤمن علیه الفتنه ځکه ژوندی سړی پته نه لګي د ژوندي سړي په امتحان کې پرې نه وځي دغه ژوندی سړی تاسو ورپسې منډې وهئ چې دا زموږ پوخ مرشد دی بیا وایي اولئک اصحاب محمد کان و افضل هذه الامه دغه د رسول الله اسلام صحابه دي چې بهترین د دې امت دي زړونه یې ډېر د نیکو نه ډک وو علمونه یې ډېر درانه علمونه الله ورکړي وو تکلف یې ډېر کم و اختارهم الله لصحبت نبیه الله دوی غوره کړي وو د نبي علیه صلات وسلام د صحبت دپاره او د اقامت د دین دپاره فاعرفو لهم فضلهم د هغوی فضیلت وپېژنئ ایاهم اتباع سنت رسول الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ محبت علامه به څه وي؟ د محبت علامه به دا وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري به کوې علاوه به ځان ته مؤمن او مسلمان وې. د اتباع فیدې به څه وي دوستانو؟ د کاملې اتباع چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو، خو هسې نه چې بعضې خلک ځان ته د تابعدارۍ دعوه لري لیکن هغه اصل کې تابعداري نه وي، د دې وجې نه امام اوزاعي رحمه الله فرمايي، وايي، پنځه شيونه داسې دي چې هغه د صحابه کرامو معمول وو او د تابعينو هم معمول وو، لزوم الجماعة، د مؤمنانو د جماعت نه به نه جدا کېدل، واتباع السنة، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري به یې کوله، وعمارة المساجد، جوماتونه به یې جوړول، وتلاوة القرآن، تلاوت د قرآن به یې کوو، یوازې تلاوت نه بلکې په هغې به یې عمل کوو. والجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې به جهاد هم کوو امام ابو شامه بیا وی دغه حدیث لاندې رسول الله اسلام فرمایي چې تاسو جماعت د مسلمانانو لازم ونیسئ بیا وی فالمراد به لزوم الحق واتباعه مراد په دې سره دا دی چې دغه حق د حق تابعداري لازمه ده د هغې تابعداري وکړي وان کان المتمسک به قلیلا اگر که د هغې عمل کوونکي لږ والمخالف له کثیرا او اگر که مخالفین ډېرو نن تاسې وګورئ د حق مخالفین ډېر زیات دي لیکن د حق تابعدار ډېر کم دي. بعضو سلفو به دا خبره کوله، لو نظرتم الی رجل اعطی من الکرامات حتی یتربع فی الهواء فلا تغتروا به، که یو سړي ته دومره کرامات ورکړی شوي چې هغه په هوا کې الوزي نو تاسو پرې دوکه نه شئ، حتی تنظروا تر څو پورې چې تاسو وګورئ کیف تجدونه عند الامر والنهی. د الله په اوامرو او په نواهیو باندې دی عمل کوي که یې نه کوي وحفظ الحدود او د الله د حدودو حفاظت کوي که یې نه کوي نو صرف او صرف په خوله باندې د تابعدارۍ نوم اخستل چې هغې کې عمل نه وي دوستانو دا کومه فایده نه لري نو د تابعدارۍ د رسول الله اسلام فایدې وګوره اوله فایده دا ده دوستانو چې د کامل محبت د نبی رسول الله سلام او د هغه تابعداري وکړي نو الله به سره مینه کوي لکه دې آیات کې چې ذکر شو دویم تابعداري د نبي علیه الصلات والسلام دا د الله د رحمت راښکونکی دی د هغه مغفرت او د هغه رضوان هغه به تا ته الله درکوي چې د رسول الله تابعداري وکړي دریم دوستانو تابعداري دلیل دی د فلاح چې الله به دې کامیاب کړي هدایت به ته الله وکړي توبه به دې الله قبوله کړي و ان تطیعوه تهتدو الله فرمایي که د دې پیغمبر تابعداري تاسو وکړه نو تاسو به هدایت والا جوړ شئ څلورم نمبر کې دوستانو د نصرت او د تائید او د عزت او د فلاح لوی سبب هغه تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم که غواړې چې زه د رسول الله تابعدار جوړ شم نو الله به تاته نصرت درکوي په دښمن باندې الله به تمکین درکوي الله به عزت درکوي الله به دې تائید کوي پنځم نمبر کې د بنده دپاره چې حاصلېږي سعادت په دنیا او په آخرت کې او ښایسته زندګي په داریانو کې هغه د رسول الله په تابعدارۍ باندې حاصلېږي شپږم نمبر کې چې څوک د خواهش د نفس نه ځان وباسي او دارنګې د الله عبادت ته ځان وزګاره د رسول الله صم تابعداري کوه د نفس خواهش در باندې بیا غلبه نشي کولی بل دوستانو که څوک و چې زه د رسول الله صم تابعداري وکم نو د هغه د حکمونو د هغه د اوامرو د نواهیو تابعداري به کوي د دې وجې نه دوستانو دا د اتباع هغه بعضې فواید چې نورې هم ډېرې شته لکه یو دا چې الله سبحانه وتعالی به نجات د اختلاف نه اختلاف نه موږ او تاسې الله بچ کړي تر څو چې موږ او تاسې د رسول الله تابعداري وکړو حدیث هم په دې کې ترمذي راځي د عرباد ابن ساري حدیث دی اوږد حدیث بل دوستانو د رسول الله په تابعدارۍ کې د هغې اور نه بچ کېدل دی چې رسول الله اسلام یې وعده کړې ده حدیث د ابن ماجه کې راځي انس بن مالک فرمایي رسول الله اسلام وایي وایي بني اسرائیل په یو اویا ډلو باندې تقسیم شو زما زما امت به په دوه اویا ډلو باندې تقسیمیږي چې کلها فی النار الا واحده وهي الجماعه ټول به په اور کې وو مګر یو به نه وي چې هغه زما ډله ده، ما انا علیه واصحابی، دا دلیل دی دې خبرې دوستانو چې د کومو ډلو رسول الله اسلام وعده کړله د اور چې دا به اور ته ځي هغه ډله هغه ده چې د رسول الله تابعداران نه دي مګر هغه ډله چې د رسول الله تابعدار دي هغه به د دغې اور نه بچ وي. بیا بله ثمره شوه، بله فایده او ثمره دوستانو هغه دا ده چې د ګمراهۍ نه به بچ کېږي، الله به دې د ګمراهۍ نه بچ کړي. مخکې حدیث مونږ ذکر قد ترکت فیکم شیئین خو دا په بیل الفاظ او مخکینی په بیل الفاظ لن تضلوا بعدهما کتاب الله و سنتی ما دوه شیونه تاسو کې پرېښودل تاسو به نه ګمراه کېږئ که تاسو دې باندې څه شی وکړو عمل وکړو یو د الله کتاب او زما سنت نو د رسول الله اسلام تابعداري او په هغې باندې د هغه په سنتو باندې عمل کول دا دلیل دی د څه د ګمراهۍ نه د بچ کېدلو بل حدیث کې راځي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت نبی صلی الله علیه وسلم یوه معنی ده د دې وجه نه امام مالک رحمه الله فرمایي السنة مثل سفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلک امام مالک رحمه الله فرمایي د سنتو مثال داسې دی لکه د نوح علیه السلام کښتۍ څوک چې دې کښتۍ کې سوار شو نو هغه به نجات مومي او څوک چې پاتې شو نو هغه به هلاک شي دا مثال تبلیغیان صاحبان بیانوي خو دا غلطه خبره ده او هغوی بیا مثال د خپل تبلیغ مثال د نوح علیه السلام کښتۍ ورکوي ملاوټ په دین کې نه جوړېده د امام مالک قول دی مثال یې د سنتو ورکړی دی چې د سنتو مثال د نوح علیه السلام د کښتۍ مثال دی چې څوک پکې سواره شو یعنې چا تابعداري وکړه هغې له نجات حاصل دی او چې څوک د دې سنتو نه پاتې شو د رسول الله تابعداري ونه کړه نو ګوره هغه هلاک دی تباه او برباد دی لکه مخکې حدیث مونږ په دې کې ذکر کړو بله فایده دوستانو هغه دا ده چې د محمدي نوم د نبی ذکر د رسول الله تابعداري دې ونه کړه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر اوږد حدیث دی هغه درې کسان چې هغوی یو ویل زه به روژه همیشه نیسم بل ویل چې زه به نکاح نه کوم او بل ویل چې زه به ټوله شپه الله ته ودرېږم رسول الله دې خبرې نه چا خبر کړ نو رسول الله اسلام دا وویلې من رغب عن سنتي فلیس مني چا چې زما د سنتو نه اعراض وکړ هغه زما نه نه دی زما د ډلې نه نه دی دی نشي محمدي کېدای چې زما تابعداري ونه کړي ځان ته شل وایه که ته محمدي ووې وګوره چې د رسول الله اسلام تابعداري دې نه کړي ته محمدي نه دی بېله فایده شوه بله فایده دوستانو هغه دا ده چې د شیطان د لارې نه به ته بچ شي چې د رسول الله اسلام تابعداري دې وکړه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اوږد خط وکړ یو داسې خط یې جوړ کړو او د دې خط ښي او چپ طرف ته لارې جوړې کړي ثم خط خطوطا عن شمالي وعن يميني ثم خط خطوطا صغيرة عن شمالي هذا الخط وعن يميني ثم قال رسول الله بیا ویل وایي دا زما مثال دی دې اوږد خط ته مې اشاره وکړه چې دا زما مثال دی او دا نورې لارې چې دي دا د شیطان لارې دي یدعو الیه چې شیطان دې ته دعوت کوي بیا دا آیات ولوست وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون او یقینا دا زما لار ده نیغه د دې تابعداري وکړئ او د ډېرو لارو تابعداري ونه کړئ ځکه بېد نه د الله او د رسول لاره ګډه وډه کېږي. د دې وجې نه دوستانو نو د رسول الله صلی اسلم په تابعدارۍ کې څه کېږي؟ د شیطان د لارې نه سړی بچ کېږي. بله فایده دوستانو هغه دا په تابعدارۍ د رسول الله صلی اسلم کې چې دا امت به الله د زوال نه بچ کړي، الله به دا امت د ښکته والي نه بچ کړي، د ذلت نه به یې بچ کړي لکه حدیث کې راځي رسول الله اسلم فرمايي، وجعل الذل والصغار علی من خالف امري، الله ګرځولی دی ذلت او خواري په هغه چا باندې چې زما د امر خلاف کوي. دوستانو دې وجې نن مسلمانان په ذلت کې اخته دي، یهود نصارا په دوی باندې مسلط دي، کفار پرې مسلط دي، طاغوتي حکومتونه پرې مسلط دي، ځکه دوی د رسول الله اسلم تابعداري پرېښې ده. الله دې موږ او تاسې له په دې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې وکړي چې موږ او تاسې د رسول الله اسلم صحیح تابعدار جوړ شو.